الله الرحمن الرحیم واقعه د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر موسی علیه السلام د حضرت خضر سره ملاو شو خبر وسره دا کوي چې الله تا ته د بعض شینو علم درکړی دی کستا خوخی زبم تا سره زم زه او ما ته به هغه علم خې چې کم علم الله تا ته خودلې دی حضرت خضر وته وی تما سره تلې نشي ځکه زه به داسې کارونه کوم چې ته به په هغې باندې صبر نه کې په ما به اعتراض کې د وی نه زه د سره ځم هغه وسره دا شرط لګاو چې خکه ما سره زی چې زه سکوم په ما به اعتراض نه کې چې دا دی ولی وکړو او اخر کې به درته بیا زه د دې خبر در کوم چې د پلانې کار مې ولی وکړو د پلانې مې ولی وکړو د حضرت موسی او د حضرت حضر سره معاهده وشوه چې معاهده وشوه بس استاد او شاګرد شو پخوا به مونږ واړو ما به سبق نه وي خو چې واړو خلکو به وي دا سبقونه داسې نو چې بس تختو باندې کینا لاندې برته درې وي او پاغه به ناشته پارام او داسې خکلی بازار خلک والا وي او طالب شهر وړي خلکو سره به کتابونه درس کې به یو کتاب و استاد به زمینداری کوله یوې دا طالب به وپسې و کتاب به وسره و چې دا, دا یوې به کوله چې هغه پټي سر ته ورسېد طالب ته به یو ټکی وښوده هغه به زوته و زوته و بیا به ورسره را روانو را روان به چې دلته به راغی نو بل ټکی به ورته وښوده یوې به کولا کولا د غرمې پورې به استاد یوې وکړه او د به خپل یو کتاب سبق ویلو دا به سفر او تلل بسره نو هغه یو کتاب به چې د وې کنه نو داسې لوی علم او خیر به الله ورکړي او چې بیا به ټول علاقه د دغه د د وجه نه هغې ته به خیر رسېده ډیر داسې په مهنت سره او په مشقت سره دا سبقونه وو نو دلته هم دا نه دی چې حضرت خضر ته وایي کینه چې ما ته سبق ووایه نه وسره په سفر روان شو فانطلقا نو روان شو دا دواړه ریاضه وی چې مشران راشي کشران پکې منس کې پاتې شي خیال دې اوسه پورې خبره د حضرت موسی او دغه د شاګرد و خو چې موسی او حضرت خضر سره یو ځای شو نو دغه پکې پاتې شو حضرت یوشع نه دی اوس هغه نامه نه غشتي کیږي ورنه درې کسه دي فانطلقا نو روان شو دا دواړه د دریا په غاړه زی زی مزل کوي چې چرته کشته راشي پکې سوار شو حتی تر دې پورې اذا رکبا چې سوار شو دا دواړه فی السفینه په کشته کې حتی تر دې پورې اذا رکبا چې سوار شو دا دواړه فی السفینه په کشته کې چې کشته کې ورسوار شو نو یو کار دا شو چې هغه کشته والا حضرت خضر وپیژن چې وای دا خو پیغمبر دی د دې وجه نه هغه ته کرۍ وانه غشته دوی مواقع دا شو دا تاسو ویلو دا مرغې نه ده دا مرغې را لاله کشته په غاړه کې ناسته او د دې دریاب نه په مخو کې اوبر واغشته حضرت خضر موسی علی السلام ته وی چې زما او ستا علم دا الله د علم په مقابله کې داسې دی لکه د مرغې په دې مخوکه کې چې دا یو ساس کې اوبه دي په نسبت سره ټول دریاب ته زما او ستا علم د الله د علم په مقابله کې داسې دی لکه د مرغې په خوله کې چې دا یو ساس کې اوبه دي او دې ټول دریاب ته دغه کې نو یو ساس کې اوبه د دریاب مقابله کې سي اسم ني داسې زما او ستا علم د الله د علم مقابله کې اسم نه دی ما وی کشته روانه ده روانه ده چې ناګانه دا بوس د خلکو نه لیده رجال الغیب نه دی کشت نغه تبر راواغشته او د دې کشته نه یو تخته وسته دا تخته بون دا کشته بونډه کړه نو دی وته وی یدا الله بنده دی خلکو زمنګ سومره عزت وکړه کری رانوا نه غشتا زمنګ اکرام وکړه او ته ولا را پاسې د کشته نه دی ولا دغه وستله تخته دا دې سوکړو ها نو خرقها د سورې کړهغه خرقها حضرت خضر اولګي دا دا کشته سورې کړه نو قال موسی عليه السلام وتوي اخرقتها آیا تا سورې کړه دا لتغرق اهلها د دې د پاره چې ته غرق کې اوسېدونکي د هغې سواره د دی دا دی چې سوره کړه خو د دې سواره به اوس هغه اوبه به په دا سوري کې راننوځي او غرق به شي نو یې دا پاس سوره کړې ده پاس چې اوبه رانه راتلې یې دا لاندې سوره کړې ده خو د حضرت خضر معجزه دا وه چې هغې کې اوبه رانلې نه لتغرق اهلها چې تغر کې هغه سواره ده دی لقد جئت شیئا امرا یقینا تا راتللو کړو یو شي لوی ته لقد جئت یقینا تا راتللو کړلو شیئا امرا شي غټ ته امر دغه ته وایي غټ ته دا تاسو نه وایي امیر صاحب د ډلې چې کوم مشر هغه ته تاسو څه وایي امیر او امیر په دې ملګرو کې لوی وي نو تا راتلل وکړه یو شي لوی ته قال حضرت خضر ته وی چې یا شاګرد دا سکه الم اقل ایامانو ویل تا ته انک یقینا تشی لن تستطيع معي هیڅ کله به ته طاقت نه لرې زما سره صبرا د صبر ځکه داسې کارونه به کوم چې ستا په شریعت کې هلته صبر کول دا ګناه ده اوس د یو سړی ستا عزت وکړي او ته د هغه د کښتۍ نه مثلا د هغه د ګاډي ټیر پنچر کې نو دا ظلم نه دی قال حضرت موسی علیه السلام وتوي لا تو اخذنی تمنی سما بما په هغه نسیتو چې زمانه هیروا غالبا دا چې اعتراض پیوکو د دنه دا خبره هیروا چې ما د سره شرط لګولې دي لا تو اخذنی تمام نسا بما نسیت او په هغه چې کم زمانه هیره وا ولا ترهقنی او تمر اچو پما من امری د کار زمانه عسرن سختی چې اوس ما سره سختی وکي او ما ته وی چې زه نور د ځان سره نه بوزم زه زمانه جدا شه ولا ترهقنی او تمر اچوا پما من امری د کار زمان عسرا سختی ویزه چی زو فانطلقا نروان شو دا دواړه اوس په کشته نه کوش دواړه روان شو چې تلل تلل ماشومان دی لوبې کوي په دې ماشومانو کې یو ښکلی ماشوم دی وزیع حدیث کې راځي چې چمکې وو دی رونی و او مړی کو حتی تر دې پورې اذا لقیا چې ملو شو دا دواړه غلامن د یو الک سره فقتله نو هغه قتل کو قرآن مجید کې خود عمر دی چې قتل که بس موږ بم دا عقیده ده چې قتل که څنګه قتل کو الکه چې څنګه کړی نو ځنې خلک وی را ویغشت او سمیلو فذبحه علالک سوک وی نه را ویني او د چټقې ولا ورک لکه د مرغی په شان د سره ته وست چې څنګه کړي فقط له هو غی قتل نو قال موسی علیہ السلام وتوي دا دې سوک له ګناه کبیره دې وکړه اقتلت نفسا زکیه آیا تا قتل که یو بنیادم پاک دا خو نابالغه ماشوم دی پاک دی اقتلت نفسا ایا تا قتل که یو نفس زکیتا پاک بغیر نفس بغیر د بدلې د یو نفس نه د غریب نه قتل کړی دی نه بل څه کړی دی او تا مړ کو لقد جئت شيئا نکرا یقینا تا راتلل کړو یو شي ناشنا تا دا د سوکړه ماشوم دی پاک ماشوم دی ګناه نشته دی او تا مړک قال موسی علیه حضرت خضر وته وی الم اقل لك آیا ما نو ویل تا تا انك لن تستطيع معي چې ته به طاقت نه لرې زما سره صبرا د صبر بس دی وسره اخر شرط لګی چې زه دین دغه شو چې د چاپلار به د سره صبر وکي نو شرط وسره لګی وای که بیا مې د سوال وکړه کنه نو بس قال موسی علیه السلام وتوي ان سألتک عن شیء په دې شرط کما تا نه سوال وکړه یو شی بعدها پس د دینه فلا تصاحبنی نو تمام مرګری کوه د خپل ځان سره بس بیا مې د ځانه جدا کا لقد بلغتا یقینا ته ورسېدلې ملتنی د طرف زمانه عذرا عذر تا تا ته اوس دا عذر شته چې ما د ځان جدا کې چې ته مړ ار وخت اعتراضونه کې وی ځای کی زو فانطلقا نو روان شو دا دواړه چې تلل تلل یو کلی ته ورلل چې کلی ته ورلل تاسو ته ما ویلو کنه استاد صاحب سره یو بلو هغه به سره ډیره خوش طبی کوله نو ګپ په وسره لګاو نو دا غ طالب نامه اخلي زموږ چې زما خیال دام د دوی کړیو کنه نو نو دام د شومانو کړیو دی ټول کلی والا نه ډوډۍ وغوښته دی ولا ډوډۍ ورنکړه غون کلی ولا ملمستیا ورنکړه حتی تر دې پورې اذا اتیا چرال دا دواړه اهل قريه ان اوسیدونکو د یو کلی ته ان یضیفوهما چې دوی ملمستیا ورکړي دوی ته وایي وروره موږ مېلمنو له ډوډۍ نشو ورکولی وایي ښه بس خواران روان شو چې روان شو چې داسې کلي نه بوتل دلته اوس یو دیوال دی کوږ دی داسې بس قریب و چې راوغورځېږي حضرت خضر ورغی او دا دواړه لاسونه یې ورته اړم کړه او نیغ یې کړو موسی علیه السلام وته بیا په غوسه شو دا شومپړک خلک دي مونږ ته ډوډۍ وغوښته مونږ له نه راکوله او ته ورغلې دیوالونه دې وله سمول نو مزدوري خو به دې ترې اخیستې وې که نه چې هلکه دا دیوال به دله سم کړو خو مونږ باندې ډوډۍ وخورې فوجده نو ومونته دې دواړو فیها په دا کلي کې جدارن دیوال یریدو چې د هغې اراده وه اراده هغه څوک کوي چې هغه جانداري دیوال جاندار نی دیوال کې اراده مراده نی د دې وجه نه دی د دې معنی کوي نږدې قریب نو او مونته دې دواړو په دې کلی کې دیوال یریدو قریبه وه یریدو قریب و این قد و چغه را پریوزی را کوک شوی و او قریب و چغه را پریوتی وی حضرت خزر ورغه دا دوړه لاسونه و تاړم کړو نیغه کو فاقامه نو غه نیخ کو پس موسی علیه السلام هم نور تنګ شوی دی رسول الله وی الله دی په موسی علیه السلام رحم وکړي که لږ صبر یې کړی وی مونږ ته به ډېر عجایبات معلوم شوي وي قال موسی علیه السلام ورته وی چې داسې دیوالونه جوړی خلکو له نو لو شئت که چېرې ستا خوښه وي دا دیوالونه نیغول لتخست علیه نو تا باغشتې وي په دې باندې اجرا مزدوري ډوډۍ مونږ اوږي یو د خلکو ډوډۍ را لرا نکړه نو اجر خو به دې اغستې وي لتخست علیه تا باغشتې وي په نیغولو د دې دیوال اجرا مزدوري قال حضرت خضر ته وی هاذا دا چې دا اعتراض ته وکنه نو هاذا دا چې دی فراق بینی و بینک دا وخت دی د جداوالی په منځ زما او په منځ ستا کې بس طالبان چې په دوو لارو په یو لار رواني او څه طالبان بیا په یو شي او بل څه په بل شي نو دوی وایي هذا فراق بیني و بینک دا دی وخت د جداوالی په منځ زما او په منځ ستا کې بس زه او ته سره استادي او شاګردي نشو کولی بس سأنبئک زر دی چې زه به خبر درکم تا ته بتأویل ما په تعبیر د هغې لم تستع علیه چې ستا طاقت نو پاغې صبر د صبر درې کارونه مې وکړو او په دې یو دیم صبر ونکو هغه کشته مې سورې کړه تا را باندې اعتراض وکړه چې دا دې ولې سورې کړه دا خو دې دې ته نقصان ورسو حضرت نقصان می وته نه دی رسول فیده می وته رسوله دا خلق روانو روان دی د یو بل ظالم باچا حکومت راتو هغه ظالم باچا دا طریقه و چې د چا بروغه کشته و هغه روغه کشته به په زور غشته او قبضه کولې وي نو ما وی راشه لګي ولا کندمه کا چې کندمه کې خو یو تخته به پکې کم شي نو دا به کندمه نو باچا به ته وانلی ظالم نو بیا به لاړ شي او چرته یو تخته به پکې دغه کی ولګي نو دا ما د دوی تاوان نه دی کړی ما ولا ګټه ور کړی ده اما السفینه تو هر چې کشته ده فکانت لمساکین نو هغه و د پاره د غریبانانو داسې غریبانان رونو او دا غوی و او یعملون دوی به مزدوری کوله فی البحر په دریاب کې دقه خلق به په کرای باندې خېجول او کوزول فارت نو ما اراده وکړه ان اعيبها چې زه عیب جنه کم ده د تخته دغه کې یو تخته ته وباسم چې لږه بد ښکاری او عیب جنه شي ولی وکان وراءهم او وړاندې د دوی نه ملکون یو بادشاه یو ظالم بادشاه چې د دا علاقې ته به کومه روغه کشته ورلله د خلکو نه به په زور غشته او وړاندې د دوی نه ملکون یو بادشاه یاکلو یاخذو کل سفینه هغه به اغشتله هره کشته خو دا یو ټکی به سره وایې کومه کشته چې روغه به وه هغه به اغستا هره روغه کشته غصبا په زور په زور به واغشت او دا سړی به واپس راولې نو ما وی راشه لګي ولا کانډه مکا چې باچې تی وانلی او بیا یو تخته ده پکې به ولګي اغالک مې چې مړ کو هغه کې دا و هغه کې دا تقدیر لیکل شوی و چې کدا ماشوم ژوندې پاتې شو نو په خپل به هم کافری او د د محبت او د مینې د وجنه مور او پلار باندې بیلاری کی نو د الله دا حکم ما ته وکړ چې دا د اوس نه ولا دغه کا قتل کا نو ما قتل کو د الله وعده ده دا چې د دې په ځای به وته الله پاک خپل بچی ورکی هم دقه سه وشو دا قتل کو او د هغې په ځای باندې روایتونه مختلف دي ځینې خلک وایي چې الله وله زوی ورکوه هغه زوی چې دی کان صالحه ډېر نیک و ځینې خلک وایي الله لور ورکړه او هغه لور بیا یو پیغمبر په نکاح کړه او د هغې نه بیا پیغمبران پیدا شو و اما الغلام او هر چې هغه هلکو فکان ابواه نو مور او پلار د دوی مؤمنین مؤمنان نو مور او پلار به هم خراب شي فاردنا مون اراده وکړه ان یبدلهما چې الله په بدل کې ورکی فارادنا مون اراده وکړه ان یبدلهما چې په بدل کې ورکی دی دواړو ته سو کې ولا ورکی دی فاعل کې ربهما رب د دوی خیرا ډیر بهتر منه ددنه خو بهتر پس کې زکات ان په پاکوالی کې چې دیندار همي و اقرب او ډیر نږدې وي رحمن پر پدغه کې په مهرباني کې هغه بل بچي ولا ورکم چې هغه په خپل مور او پلار باندې مهرباني هغه دیوال می چې ولا نیخ کنو تاسو سووی چې دا دی ولا ګټه وکړه ګټه منه دا کړی کور می ولا روان کو ګټه می شرطه کړی دا دا په خوا یو نیک سړی و چې هغه قریب الموت شنو داغه خزانه و غالبا سونه و اشرفه هغه راواغشتې په منګي کې واچولې او دا دلته خخې کړې او د پاسه په دیوال وو او وی وی ای زما ربا دا خزانه می تا سره امانت کې خوده او چې کله زما دا واړه بچیان را غټ شینو دوی ته وسپاره دا دیوال را کوک شوی او کدا دیوال اوس را پریوته وی لاندې با خزانه را ښکارا شوی و دې کلو والا به تختولې وه نو الله ته دا منظوره وه چې دا دیوال نیخ کا چې دا خزانه ښکاره نشي او بیا دا ماشومان چې دي کله بالغ شي نو بیا دوی د خپل خزانه روباسي نو دا خو مې دوی له څه ګټه نه ده ورکړې تاوان مې ورکړ و اما الجدار او هر چې دیوال لی فکان لغلامین او دا د پاره د یو دو الکانو یتیمین چې هغه دواړه یتیمانانو فی المدینه په دې ښار کې دلته د مدینې معنی کوي ښار وکانه تحته او لاندې د دیوال نه کنز لهما خزانه د دې دواړو د پلار نه وته خزانه پاتې وه وکانه ابوهما او پلار د دې دواړو صالحان نیک دې نه معلومیږي چې د پلار دینداری په دنیا کې هم بچو ته فایده رسوي ښه د پلار بېدیني په دنیا کې هم بچو ته نقصان رسوي تاسو ګورئ کم سړي چې دا غریبانان په عذاب کړي او خلک یې ځورولي وي د هغه بچي سروالي او بروالي ګرځي کم سړی چې هغه په دنیا کې جون مظلوم تیر کړي او د عجزې تیر کړي او د دیندارې داغه بچی په بر رواني نو دلتم داري وکانا ابوهما او پلار د دې دوارو صالحان نیک فارا د ربک نو اراده وکړه ربستا ان یبلغا چې ورسیږي دا دواړه ماشومان اشدهما خپل ځوانې ته چې دا ځوانان شي ويستخرج او رو باسی دا دواړه کنزهما خپل خزانه دا ارس چوشونو رحمتا دا وجه د رحمت او د مهربانه من ربک د طرف د ربستان موسی ما چې دا څه کارونه کړی دي دا مې د خپل رب په وینا کړی دي وما فعلته او ما ندی کړی دا عن امری د خپل حکم نه ذالک تأویل ما دقه دی مطلب د هغه لم تستع علیه چې ستا طاقت نو پاغي باندې صبر د سو د صبر کله نا کله انسان ته مصیبت ورسی پکار دا دی چې دی رب وای چې رب الحمدلله دا مصیبت ما ته ورسید دا ذریعه د کامیابی ده دا یو غټ مصیبت را روانو دا غې د پاره دا مخنیوي شو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړئ الله ته زموږ راشي خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب د خپل دین صحیح پوی را تراکی رب د خپل عظیم کتاب پوی را نصیب کړي د خپل خو پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی رب د قران او د حدیث بلکې د دین اتباع زمون نصیب وګرځي رب دا قران مجید زمونږ د پاره ذریعہ د کامیابی د دنیا او د ذریعہ چې دین د خیر او د برکت د آخرت وګرځي خپل مرګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره دې خو چې الله دوی له دې راتلو کې نستو دنیا کې مله چر ورکړي آخرت کې مله چر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپل بچو باندې خوشاله کی سره زمونږ نه الله په خپل بچو باندې خوشاله کی بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیمارانی رب ته او شفا کامله ورکړي ملګری په درس کې کم چې دی هغه بیمارانی هغه ته دعاګانې وکړي کورونو کې بیمارانی هغه ته دعاګانې وکړي څومره اهل اسلام بیماران دي الله ټول ته زر ته زر شفا ورکړي د قوم تم دعا کوي د بازار تم دعا کوي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي دا خپل کتاب سره الله مینه محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی